او دغه صحابي حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده قال اے فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لا یزال الناس یتساءلون وګوره دا مبارک علم دی ډیر عوام ګوره پدی وسوسو کی وی او چون کې دین لکینی نه علاج نشي باز خلک لیونی شول پریشان شول د دې وسوسو د وجه چونکه علاج د پاره الله خپل حبيب را لګلو نا قرآنی او سنت و علاج وینه نو پریشانو کیش و یمیشه وی خلق یتساءلون یوبلن تفوسون وکي حتا یقال تر دې چې ویل کیږي وا هاذا خلق الله الخلق دا خو الله دې دا دور مخلوق پیدا کړي فمن خلق الله والعیاذ بالله الله چا پیدا کړي فمن وجد من ذلک شین چا چې مونږ د دې وسوسې او خیال نه څه شي فليقل آمنت بالله ورسله ما ایمان روړې دې په الله او د الله په پیغمبرانو دام د دغه وسوسې چون کې د شیطان مقصد په دې وسوسه کې د ایمان زائل کول نه نو وایا آمنت بالله ما ایمان روړې دې په الله او د الله پر رسولانو ایمان روړې الله چې څومره پیغمبران دي پاغه ټول ما سکړي ایمان مې وروړي وعن ابن مسعود رضی الله